هغه ټيمونه تيل دي پياز کب پټې هويې کپړې به مې ښورولې اخيره مې پوچنې دا چيرته اسلام دی اسلام خو دې کې ده سادي صيب وايي سادي صيب چې دا په هغه کې دې کې نه ده تلقت به چه کارايه کو تسبيح مرقع خود راوي عمل هاي نکوري د بري بار برکت بچه کا را یه دو تسبیح و مراد کا خود راز عمل های نیکوهی د بری دار دا شیونه دی نه یی خو خپل ځان دی بدو اعمالو نه چه کوه ساته او بیا وایی چه هیڅ پروا نشته دی کوله ښه ټوپی په سر او دی تاتار خلکو ښه پټکی وایه ښه مقصد قیمتی او درویش صفت واش و کلاهې ته تری ده زړه کې درویشی ګرځه او د درویشی دا د زړه صفت ده او کلاه اورې د تاتار خلکو چې کوه په سر وه ځکه زه طالبانو ته ورته وایم چې اوس هغه دور نه ده ښه صفا صفا ګرځو پاکیزه چې چا په طالبانو ملایانو زړه خوشحالیږي چې نور خوشحال شي چې او دا خو څه شایسته غوندې مخلوق ده. سپینې سپینې کپړې یې ښه تر و تازه او ښه ښایسته ښکاري. داسې نه چې برېک کې دونه روږدي شوي چې دي په دغو ځایونو وربهېږي چې ته به وایې شیشې ته دې بلکل کتلي نه دي. نه نه ښه صفا صفا او چې چا زړه به مقصد ښه کېږي چې ښه یې ښه شي او ښه ګړۍ ګرځو چې وس مو رسېږي ښه قیمتي کپړې کو. د چا زړه بدېږي چې سم کور یې وسوځي؟ شجاع ټیمونه نه دي چې ته وایې چې ملنګې دې راځه چې خیرنې کپړې واغوندم بیا ملنګ شې. ملنګي دې ته او ته یې که نور دې هر حرامیتوب کوه خو چې خیرنې کپړې دې اغوستي دا چا ویلي دي؟ ښه صفا صفا ګرځه شه جي. شاه صیب به خپله په دې دوره بیان درته وکړي ناوخته که نه بیا به تاسو ته خپله راځي وروسته. وحب النظافة فی جمیع ما یتعلق به یوا دارنګه زه ځکه دا ورتایم چی دا مدرسو کی زه ورتایم چی که ما خو وس سه زه به اوزګار نه یم کنه په دی به ما ورته کتاب لیکلی وو ټیک ته زه دی دی خپله دا موږ نه وایو چی طالبان دی انګریزی سرونه ګرځی پیکی کنه ووټ ووټ راغلی پکښې خو دا نه چې بس که ستر يا که کم يا پتری دې پسې راخيستی يا شينکا وې ور څيني خاص لکه مسله جوړه کړي دا خو دې هغه توهين ده دې انسان توهين ده تاسې چېرته په دې هغه راغلي سمې شئ سته چې چوک ستري څلي چڼي سنت طريقې پرېږدي کني ورکه ورکه يي داسې نه چې ډېر بدي ښکاري خو داسې نه چې د هر وخت يې سم د تيمم والحجر ونه جوړي ښځي وتترقى البهيمية في طلب حکمها السراح شاه صیب کتابونه ووایه د سړي په ذهن کې ډېر لوی وسعت پیدا کېږي وتترقی البهیمیة فی طلب حکمها الصراح الی ما لیس ببعید من الرأی الکلی او قوت بهیمیه خو ډېر آرامیتوبونه غواړي نو آ به داسې وکړي چې لږ به د خپل هغه کم کړي تقاضې بیا به جوړه سره وشي وتترقی البهیمیة او قوت بهیمیه به ترقي وکړي فی طلب حکمها الصراح په طلب د هغه حکم صراح او خالص خپل کې چې دې کوم خالص حکم ده په هغې کې به لږ دی چې وکړي مقصد تركيوك الى ما ليس ببعيد من الرأي الكلي داس شينا بمختار كيك آدي مفاد عامان الذي نيني بمفاد عام خلاف مين ولا مزاد له فتصطلحان نو بیا به موافقت سره راشي او دا به بیا جوړه سره وشی څه به خپل ته قاضی یو فریق کمی کی بل به بل نو بیا به صلح سره وشی ویحصل مزاج لا تخالف فیه او داسی یو مزاج به حاصل شی چی په هغی کی به بیا تخالف نه یی هیڅ صلح به چه سی سره جوړه شی او دا خو ډیر کم یی چی ته له خپلې مدعانو ته اوړې او مقصد دا دی چې صلح کوی دا خو صرف په یوه فن کې کیږي هغه ته فن د معاشقې وایي په هغې کې دا کیږي چې ته به مقصد دا دی چې سو فیصد یوه تقاضا نه کوی بل طرف نه به ټول تقاضې موجودې بیا به مقصد دا دی چې صلح هغه به دې خواهش به دې لکه درد صیب ورتاوی چی جرګه دی ما ګرم کړی خو جوړ مو دی کړی ګرم ملامت ته ورتاوی ملامت جرګه دی ما ګرم کړی خو جوړ مو دی کړی خیر ده که پړه جانان نه قبلوی یعنی که ملامت غیر باندی دی ملامتیا نه قبلوی بیا زه د ملامت نه خو جوم نه کی خو دا په یک یو فن کی کیږی نورو فنونو کی چی صلح کوی د جانبینو نه به خامخا څه موجودی څه لچک په موجودی جانبینو کی هغه به کوی هغه بیا به پس صلح کیږی شاه جی اوس دی اته صورتونه شوه او دالی بهیمیه چی شدیدی اتجاذبی سره څلرم داد چی ملکی سافیل وی او دالی هغه بل چی وی ضعیف وی او تجاذبی نو چلور صورته دا شو او بیا پنځم صورت داد چی قوت ملکی عالی وی هغه صافی له بل ضعیف او چوت مصالحت خپل سره د صورتونه هنر باسلی سی نو دا څلور اته صورتونه ټوټل دی مراتب اجتماع القوتین الملکیه والبهیمیه مرتبی د اجتماع د قوتینو د قوت ملکی او د بهیمی والتي يعرف غيرها بمعرفتها او هغه چا نور بیا د دې په پېژندلي سره پېژندل سي. چې دا اته وپېژني نور به خپل وپېژني، هغه اته دا دي، ثمانیة هغه اته دي، حاصلة من انقسام اجتماعي او د انګریزانو او د امریکایانو او د دوو آرامیانو خلاف چې سړی کیږي او یریږي نه نو از حد فی الامور العظام چوک وي و از حدهم و از ادنا تسپې تیلۍ دا ئی قوت بهیمیه ئی کمی غریب نو ته رشته وای وس دالته د قوت بهیمیه کموالی وصف ممدوح سه مضموم سه لیکن لکن صاحب العالیه یترک الکل تفرغا للتوجه الی الله لیکن صاحب عالیه چی کوم وی بیا هغه بیا ټول پریدی خو صرف الله طرف ته خو بیا چی متوجه خو یی کنه خیر د کاغه کم وی بهیمیه او هغه پریږدی دغه ډیر شیونه دی اخرت دی وجه نه کنی بی دی سستی او دی لټوالی دی وجه نه پریږدی دا نه چی دونه ښه سړی یی البته واشدهم اقتحاما فی الامور العظام او اشد دی خلقو په دخول لحاظ سره په غټو کارو کی مشکلو کارو کی چی هغه جهاد دی غزاګانی جهاد دغه ته شاه صاحب دینه تعبیر په خپلی اصطلاح کی امور عظام سره کئی په دغی کی څوک ډیر زر وردننه کیږی اشدهم بهیمیة چې چا قوت بهیمیة زیات وي هغه په دې چې ده قوت بهیمیة بالکلي نه هغه خو چې وینه ویني بیا به په ده باندې بیهوشي راغلي وي غریب باندې تریږي کپیږي به هلته به یې دښمن نه وینې ځي دی به تریږي کپیږي هلکه هغه خو داسې وي چې سم غرب ورکړي لکن صاحب العالیة اقومهم ب بیا دا دوه قسمه دي چې قوت بهیمیة یې ښه وي شدید وي بیا دې چې بیا دوه قسمه دي لکن صاحب العالیه بیا چی هغه قوت عالیه ورته خدای ملکی عالی ورکړی نو دا بیا ریاست سنبالولای سی یعنی دا سیاسی امور سنبالولای سی نظامونه او که داسی وو چی قوت بهیمیه سخت وو خو هغه پلای هغه عالی درجه کی قوت ملکی نه وو بیا دا عام فوجی کردار ادا کولای سی دا بیا دوره په انتظامو نه پوهیږی چی دفتر کی کینای دفتر کی به یې څوک په بوټانو دروالی نه دا به بیا په میدان کی جنګیږی دا هر وخت دا تمنای و صاحب التجاذب اچ کل صاحب تجاذب وی اذن دفع الى الاسفل اشتغل بالامر الدنیوی فقط چه کله دی اغا اسفل تر کوز سی نو په امر دنیوی باندې مشتغل سی و اذا ترقی الی الاعلی اچ کله اعلی طرف ته ترقی وسی اشتغل بالامر الدینی بی امر دینی مختار کی و تهذیب النفس او تهذیب النفس او تجرید دی فقط اختیار کی و صاحب الاستلاء او چې کله موافقت وي یشتغل بهما جمیعا آ بیا په دواړو کارو باندې مشغول کیږي ویقصدهما مرة واحدة دواړه په ټک قصد کولای شي اوس افضل د خلقو مرتبة څوک ده ومن کانت عالیته منهم فی غایة العلو او چې کوم سړی داسې وي چې عالیه د دینه یعنی مقصد دا ده چې هغه قوت عالیه یې هغه په غایت علو کې ده، ینبعث الی الریاسة الدین والدنیا معا، نو هغه ریاست دینی او دنیوی دواړو طرف ته چه سی برانګیخته سی او دا غواړي چه زه دې ریاست دینی دې ماته حاصل یا دنیوی دې ماته حاصل وي. ویسیر باقیا بمراد الحق او دی باقی شي په مراد د چا سره؟ حق سره، چه کوم د الله تعالی مراد وي هغه موافق کارونه کوي. وبمنزلة الجارحة او دی په منزله د یو عضو وي الله تعالی دی پاره په اتمام دی نظام کلی کی خدای پاک پاره خو اعضا نشته کنه یعنی مقصد دا چې خدای پاک خو په دې دنیا کې نظام دی یو کلی نظام کلی غواړي یعنی دی په هغه کې یو امداد کوي کل خلافت لکه خلافت کار کوي امامت دی ملت کار کوي و اولئک هم الانبیاء ادا کار دی انبیاء کرامو او دی ورثو د قوت ملکیه عالی درجه دا او دی نظام طرف ته توجه دا و اساتین الناس او هغه کسان چی واجب د انقیاد د دوی په دین د الله تعالی کی د الله تعالی په دین کی د دوی انقیاد چه ده واجب ده اهل الاصطلاح هغه اهل اصطلاح چی دی آ سوک تی العالیت ملکیتهم چی د دو قوت ملکی چی وی عالی وی نو د دغو خلقو اتباع واجب ئی چی سړی د دغو اتباع وکی و اتباعهم لأولئک ا اتباع د دوی چی دوی پسی ددغو خلقو تابعداری کئی بیا هغه څوک کئی هغه اهل اصطلاح به کئی السافلة ملکیتهم چی قوت ملکیه یی چی وی سافل وی خو دا له هغه درجه د چا وی اصطلاح او د موافقت وی هغه بهیمیه سره هغه به بیا ددو تابعداری کئی فهم یتلقون النوامیس باشباهها وهیاتها نو دو هغه نوامیس دو هغه اسرار الهیه حاصلئی او قاهرون علیها دوی هغه نسی یا دو غالب وی په ظلمات دی طبیعت باندې بیا به ورته ګورو فان کانوا اهل علو عزوا علی ارواح النوا نوامیس نو که بیا داسی و چه اهل علو یعنی په ظلمات دی طبیعت باندې غالب و او دی چگی پایه خلق و هغه چگی قوت وال مالکان و بیا دو هغه ارواح د نوامیسو په غاښونو ونیسی یعنی دو بیا په شریعت باندې سو فیصد عمل کئ وکانت لهم مسامحة فی اشباحها او دو پاره بیا مسامحت حاصل وی په چا کی په اشباحو خپلو باندې وکان اکثر همتهم معرفة دقائق الجبروت او اکثر همت دو دا وی چی اسرار الہیه حاصل کی والانصباغ بصبغها اکثر کوشش د دوی دا وي چي په اسرار الهیه وو سره ځان رنګین کړي وان کانو دون ذلک اهتمو بالر اکه دې نر کمې درجې والو وو نو هغه بیا دونه په شریعت په هغه حقیقت نه پوهیږي غریبان خو دونه یې چا وظیفې کوي وان کانو دون ذلک اکه دې نر کمې درجې والو اهتمو بالریاضات والاوراد نو دو بیا اهتمام کوي د ریاضتونو او د وظایفو و اعجبو ببوارق الملکیت او دوئ په تعجب کی وغورځول شی ببوارق الملکیت په هغه چمک تی ملکیت سره هغه سره دوئ ته تعجب ورسی کشف په راځی کله اشراف وی استجابت تی دعاګانی وی وغیره وغیره کشف حالت خدای په راولی کله مقصد دعاګانی قبلیږی دا شئ نه ولم يعزوا من النواميس بجذر قلوبهم او دوی په د نواميسو باندې يعني په اسرار الهيو باندې غاښونه داسې نه يي شخ کړي چي مثال د زړه نه خو هسې نور حقيقت پته نه ورته لګي خو مقصد د له خلقو نه اورېدلي مشرانو نه چي دا وظيفه ښه ده بس لګيا يي هغه وظيفې کوي لکه دا عوامي طبقه چي کومه وي لا د عام او متوسط درجې علماء طبقه هغه اعليٰ نه چي هغه اجتهادو درجې والي نو هغه خو نور خو د شریعت په دې اسرارو په دغو نه پوهیږي خو بس وظیفي یی زوري چی ورکړی یی نو بیا هم خدای پاک کشف وغیره دا چه کئ په مرتب کئ ولم يعز من النواميس بجذر قلوبهم الا على حيل قهر الطبيعة وجلب الانوار ادو په دنوامیسو باندی د زړه منځ نه مقصد دا ده چی هغه نشی ښخولای صرف دونه یی چی هغه طبیعت یی مغلوب کړی وی چه په چل سره په وظیفو سره او هغه انوارات حاصلی نور حقیقت ته او د هغه اسرار رموزات هغه باندی غریبان نه پوهیږی فهذه اصول اعطانیها ربی شاه صاحب وایی چه دا اصول دی چه ما درته بیان کړ تاسو مخکی دا نه وو اوریدلی دا ماته رب راکړی دی من اتقنها استجلی احوال اهل الله چا چه دا زده کړو د اهل الله خلقو احوال به په روښانه شی ومبلغ کمالهم او مبلغ د کمال د دوی به په روښانه شي ومطمح اشاراتهم او مطمح د اشارات د دوی عن انفسهم د خپلو ځانونو نه وخرج مراتب سلوکهم او شاه صاحب وایي چې دا زه فخر نه کوم ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون داسی خبره ده بیا به زه درته دا هغه غواړی لږ نقشه غواړی داسی په عبارت سړی پوه شی خو بیا یې وروسته خپل ونرباسل مشکل وی که چیرته زه په دی جمعه کی اوزګار شوم طبیعت می ښه وو بیا به یې درته په یوه کاغذ باندی نقشه جوړه کړو هر څوک یې ځان سره بیا فوتوسټیټ کولای سی په خپل کتاب کی درج کولای سی چا به زه درته جوړه کړم چی دا صورتونه سو اته او دې کی مقصد دا دی چی په چا کی کوم یو غالب یا بل بیا به هغه څه کارونه کوي چا بل باندې یا بل غالبی بیا به هغه څه کارونه کوي بیا به ټوس شي خو که زه ورته اوزګار شوم صحیح شوه بیا به درته ډیره آسانه یی.